بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دغه تم او هله چې روغ او جوړ بیاست د خبرونې پیل کو نن چهارشنبه د کال 2019 د جولای د میاشتې لسمه نیټه را چې د ذوالقعده د ومه سره سمون خوري د عمر رادیو په ماخامنې خبرونو کې تاسو ته خراغلاس توایو زمونږ غږ په اف ام 99.15 له خراسان اوري په پیل کې د خبرونې د سر ټکی پاکستاني ځواکونو ته درنه مرګ جوب لاړولې د جګړې د ډګر څخه یو قومندان د نوم نه خودلو په شرط عمر ریډیو ته وویل چې په بریدونو کې پاکستاني ځواکونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې د قومندان وایي چې په بریدونو کې ټول مجاهدین محفوظ دي د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی ادعا کړې چې په تیر یو میاش کې په 15 بریدونو کې د څلورو افسرانو په شمول سرویخ مرتدین وجري او په لسګونونو نور ټپیان دي بریدونه د پاکستان په مختلفو برخو کې تر سره شوي چې د پاکستان ځواکونه پکې ځپل شوي دا بریدونه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د پاکستان ریاست د شدید اقتصادي مشکلاتو ښکار شوی د بریدونو په تړاو تازه جزئیات د عمر رادیو مشر سیلنکار اسلام مهاجر په مرکه کې شوال کومه میاشت چې تیر شوه د وړوکي اختر په دې میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا نه مختلف قسم حمله او بریدونه تر سره شوې دي چې هغه بریدونو ته په کتو سره مونږ ویلې شو چې په دې میاشت کې د عملیاتو کمه کچه چې تا او ګراف چې دی دا ډیر لوړ په نظر باندې راځي تقریبا د 15 سنزیات حمله په دې میاشت کې شوې دي په خبرونه کې د یو اتیا کلن سپینګری د هجرت او جهاد احوال درکو دغه سپینګری د تیرو دوو لسیزو راهیسې د پاکستان نظام خلاف په جهاد بوخت دی د سپینګری عمر رادیو ته د ننګ او غیرت ډکې خبرې کوي تقریبا سلو سلوخ کال اوسو چې موږ دا تاریخ چلو د الله په حکم باندې او د الله د نظام لپاره د الله د دین په ټولو دینونو غالب شي دا کوپری کانی ختم شي او د الله په کتاب او د نبی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 204 او یایم نمبر آیات پورې شپږ امور او شپږ خبرې بیانیږي چې متعلق دي د انفاق سره په دې آیات کې اوله خبره بیانیږي چې د الله تعالی فلاره کې انفاق کول په شیطان باندې ډیر زیات غمیږي ګرانیږي بوچکیږي پی نو ځان بچ کئ د شیطان د وسوسو نه په باره د انفاق فی سبیل الله کې شیطان به راته وسوسې اچوي که دا روپۍ او دا مال ته د الله تعالی په لاره کې خرچه کړي غریب به شي مال به کم شي که سبا له بیا ستا ضرورت راشي نو بیا به ته څه خورې څه به کې مرستیا به د باندې راشي نو دې آیات کې الله تعالی وایي شیطان تاسو یری وسوسې راته اچوي خو لیکن د شیطان د وسوسو د وجې نه د الله تعالی په لاره کې انفاق مه پرېږدئ بلکې د شیطان د وسوسو نه ځان بچ وساتئ الشیطان یعدکم الفقر شیطان یره درکې تاسو لره الفقر د فقیرۍ نه د غریبۍ نه الشیطان شیطان یعدکم یری تاسو لره الفقر د غریبین د دې کې یعیدا د وعید نه دی په معنا د یری ورکولو سره او شیطان د عام دی شیطان جنی او شیطان انسی او نفس اماره بسو دا درې وانه پرې کې راخلي کله شیطان جنی تا ته وسوسه اچي چې الله تعالی په لار کې خرچې مکوه نو په دې انسانانو کې بعضی هم انسانان شیطانانی د الله تعالی د دین دشمنانی د قران دشمنانی د جهاد دشمنانی هغه به دې په زړه کې وسوسه اچي خبرې ورته کوي چې پلانو لا چاندمه لیږه دا اسی ځای کیږي مختلف خبرې وکي یا دی ځان له خوري پلانې خبره پلانې خبره نه الله تعالی وي دغه شیطانانو دغه وسوسو نه ځان بچ کړي د دغه په وجه باندې د الله تعالی په لار کې انفاق مفرېګ دی الفقره فقر په اصل عربی کې وای د ملاړو کیته او په عرب کې فعام معاشره کې سخت احتیاج او انتهایی غریبۍ ته د وجې د نشوالي او د کموالي د مال نه چې د انسان سخت احتیاج راغلی زندگی تنګی جون تنګی هغې ته ویلی کی فقیر ته فقیر ځکه وایي چې دا هم لاماتی وي د مالی کمزوري یې دومره وي چې جون یې ټول تنګ شوی لکه عام خلک وایي لاس مې ډېر تنګ دی چې د چا نه روپۍ ختمې شي نو وایي ملا مې ماته شوله الشیطان شیطان یعدکم الفقر یری تاسو دره الفقر د فقر او د غریبۍ نه و یامرکم بالفحشای او سوسیه چې تاسو ته ویل فحشای د بخل کولو و یامرکم دې کې د امر نه مراد ترغیب ورکول دي د بدو کارونو او دغه سی بد کارونه خیسته کول دي وسوسه اچول تی مراد دي حکم کول په صیغه د امر سره دغه تی مراد نه دي الفحشاء فحشا په اصطلاح د شریعت کې هغه فعل او هغه قول او هغه عمل ته وایي چې په قباحت کې آخري درجه ته رسېدلی او هر عقل سلیم والا هر کامل عقل والا هغه شي ته بد وایي ويأمركم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته وسوسې درکوي تاسو ته بالفحشاء د هغه ګناهونو چې هغه په قباحت کې اخري درجې ته رسېدلي مراد ترنه ګناهونه دي او په دغه ګناهونو کې چې د هغې قباحت د هر عقل سلیم په نیز باندې معلوم دی یو بخل هم دی نو دې ده کې ډېرو مفسرینو معنا کړې ده چې د پحشا نه مراد په دې ده کې بخل مراد دی ویامرکم بالفحشای او وسوسیه چې تاسو ته بالفحشای د بخل کولو په باره کې والله یعدکم مغفرتن الله تعالی لوز کوي وعده کوي ستاسو سره مغفرتن د بخښنې د ګناهونو منه د خپل طرف نه او فضلا او د زیاتی کولو د مال والله یعدکم دا لفظ د الله د ډېرې تسلی او د ترغیب د پاره ذکر شوی دی یو طرف ته شیطان دی او بل طرف ته الله تعالی دی یو طرف ته د شیطان وسوسې دي او بل طرف ته د الله تعالی لوز او وعدې دي نو ای مؤمنانو مسلمانانو د شیطانانو په وسوسو باندې دوکه نه شئ بلکې د الله تعالی په وعدو باندې یقین وکړئ اعتماد وکړئ والله یعدکم دې دې کې دا یعدکم دا د وعد نه ماخوذ دی په معنا د لوس کولو سره او مخکې یعدکم د وعید نه ماخوذ په معنا د یرولو سره والله یعدکم الله تعالی وعده کوي ستاسو سره مغفرت د بخښنې د ګناهونو و فضل او د زیاتی کولو د مال که د الله تعالی په لاره کې دی مال خرج که الله تعالی به دی ګناهونه معاف کړي او که د شیطان خبره دی ومنله نو په دنیا کې به د خلکو په نیز باندې په یو بد نوم باندې یاد کړلی شي چې دا پلانې سره بخیل دی او شوم دی او قیامت کې به هم دغه صفات شي بغیر د اجر او د ثواب نه په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان للشیطان لمه بابن آدم وللملک لمه ب فاما لمه الشیطان فاعاد بالشر وتکذیب بالحق انسان ته شیطان هم نږدې کیږي اللمه النزول والقرب محدثینو معنا کړی ده شیطان انسان ته نږدې کیږي او د الله تعالی ملائک هم انسان ته نږدې کیږي د شیطان نږدې کیدل د دې لپاره دی اعاد بالشر و تکذیب بالحق د الله تعالی د دین نه بدل ریکی او د الله تعالی د دین او د حق تکذیب بد باندې کوي او ملک هغه چې را نږدې کېږي ورته فاعاد بالخیر و تصدیق بالحق هغه برې د الله تعالی دین طرف ته مخه کوي بیا د الله تبارک تعالی پیغمبر ویل چې د الله تعالی دین طرف ته مخه شوله او د حق تصدیق دې په زړه کې راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فلیعلم انه من الله فلیحمد الله ومن وجد الاخرى فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله الله تعالی دین ته نږدې کېدل د الله تعالی د دین تصدیق درې پزله کې راته ایمان دی وخت په وخت باندې تازه کېده نو په دغه باندې الحمدلله ویل پکار دي او کله چې انسان ته شیطان رانږدې شي په زړه کې وسوسې راشي نو د الله تعالی پیغمبر وي بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات تلاوت ک الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم فضلا فضل لدی په عربی کې په معنا د زیاتوالی سره زیاتوالی عام دی یو زیاتوالی د دنیا دی برکتونه د دنیا دی نو معنا دا شوله کم یو انسان چې د الله تعالی په لاره کې انفاق کوي د الله تعالی په لاره کې خرچه وکړي نو الله تبارک تعالی په دغه مال زیات کې الله تعالی وتی مصائب لري کې او په حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه نقل لی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما نقصت صدقه من مال په صدقې ورکولو سره د الله تعالی په لار کې خرچې کولو سره مال نه کمیږي و ما زاد الله بعف الا عزا او څوک چې معافي او خپل رور مؤمن مسلمان ته وکي الله تعالی په دې باندې عزت ول زیاتې په دې باندې دغه عزت کمیږي نه وما تواضع احد لله الا رفعه الله او څوک چې د الله تعالی د رضا لپاره ځان کې عاجزي پیدا کی تکبر د ځان نه ختم کینو الله تبارک تعالی به اوچت کی الله تعالی ولا اعلی مرتبه ورکی اوچت اوچت درجه وت الله تعالی ورکی نو والله یعدکم من الله تعالی لوس کی مغفرت منه را بخشش د ګناهونو استاسو د خپل طرف نه و فضلا او د زیاتی کول د مال په دنیا کې الله تعالی بری په مال کې برکت واچي او تاسو ته ما ویلو چې په صدقې سره مال څنګه نه کمیږي څنګه پی زیاتیږي دا خو سړی سره وسل لوپی دی او په چانده کې ورکړلې په صدقې کې ورکړلې اصل خو ختم شولې نو تاسو ته ما بار بار دغه خبر او کړله الله تبارک تعالی بستا په مال کې برکت واچي دویمه خبره دا ده چې تا باندې یو مشکل لاته یو مصیبت د باندې راته تا خو سل روپۍ ورکړلې د الله تعالی لپاره خو به تا باندې یو مصیبت راته چې ستانه په هغې باندې دوه زره روپۍ لګېدلې لس زره نه راپې لګېدلې الله تبارک تعالی د دغه صدقې په وجه باندې ستانه هغه مصیبت او مشکلات ختم کړل او دغه سي مفسرین لیکلی د فضل نه مراد فضل له په آخرت کې نو مراد دا غینا ثواب او بدله د انفاق په سبیل الله د په آخرت کې نو تا یو روپۍ خرج کړی دا الله تبارک تعالی به یو په وسه ودل درکې د یوې روپۍ د یوې روپۍ د صدقې چې هغه څومره نیکیانی دي هغه به د الله تعالی یو په وسه په وسه باندې درکې او کله الله تعالی خوښ شي نو دغه نه بل په زیاته باندې درکې والله یعدکم الله تعالی وعده کوي ستاسو سره مغفرت د بخښنې د ګناهونو منه د خپل طرف نه او فضله او د زیاتی کولو د مال په دنیا کې او د زیاتی کولو د ثواب په آخرت کې او په آخرت کې ثواب څنګه زیاتیږي نو حدیث ته بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مؤمن مسلمان په مقدار د یوې کجوري باندې صدقه ورکړي د الله تعالی په لاره کې نو الله تبارک تعالی په خی لاس باندې قبول کی او بیا الله تبارک تعالی ولر دغه اجر او ثواب زیاتی حتی تکون مثل الجبل تر دې پوري چې شي هغه په شان د غر باندې الله تعالی دومره زیات کی و ما یذکر الا اولو الالباب والله واسع الله تعالی پراخه فضل ولدی علیم الله تعالی پوی په هر څه باندې واسع دا صفت د الله تعالی دی نو الله تعالی فراخه فضل والا دی والله واسع الله تعالی پراخه بخشش کوونکی د ګناهونو دی او علیم الله تعالی پوهه دی نو الله تعالی پوهه دی په مناسب ځایونو د فضل کولو خپل باندې والله واسع علیم او علیم معنی داره چې کله کله په چا باندې تنګستیا راولي نو الله تعالی په هغې باندې عالم دی چا له الله تعالی مال زیاتی دغسې د ورکوونکو په نیتونو باندې الله تعالی عالم دی چې په څه نیت باندې څوک صدقې ورکوي الله تعالی په هغې باندې پوهېږي یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب ربط د دې آیات سر د دې آیات د مخکې سره دا دی مخکې د الله تعالی وعده ذکر شوله او د شیطان هم ذکر شوله وس د هغې د تمیز لپاره یو سبب په کار دی چې دا د الله تعالی وعدې به مونږ څنګه پیژنو د شیطان وسوسې به مونږ څنګه پیژنو د هغې لپاره په کار دی سبب او هغه سبب سره حکمت علم شرعي کله چې راته علم شرعي راغې نو ته بیا په دغې باندې پوهېږي یؤتی الحکمت من یشاء ورکوي الله تعالی پوهه د قرآن چا ته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا او څوک چې او چا ته چې ورکړل شو الحکمت پوهه د قرآن کریم نو یقینا ورکړل شو هغه ته خیرا کثیرا خیر ډیر ته ورکړل شو الحکمت حکمت څه ته ویل کیږي نو مفسرین معنا کړی دا او علم فقه په قول او په عمل کې علم په قول او په عمل کې او دغه سې لیکلی ابن عطیه رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا چې د حکمت نه مراد کتاب الله او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی نو دې کې معنا دا شوله یو تل حکمت من یشا الله تعالی ورکی فویا د قران کریم او د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چاته چې غواړي او چاته چې د قرآن او د حدیث علم ورکړلی شو نو هغې ته ډیر خیر ورکړلی شو ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې نه شقوال ذکر کړی دی پرې کې او کم دیر شقوال پکې ذکر کړی دی چې د معنا او مطلب سره دغه سی هم په سرین لیکلی دی حکمت هغه علم ته ویل کیږي داسې علم او داسې رڼا چې په هغې سره وسوسې د شیطان وپېژندلی شي د الله تعالی لوزونه په هغې باندې وپېژندلی شي حق او باطل په هغې باندې وپېژندلی شي نو د حق تابعداري وکړلی شي او د باطل نه ځان وساتلی شي دې ته حکمت یؤتی الحکمة من یشاء الله تعالی ورکوي علم او رڼا چې په هغې سره جداوالی د حق او د باطل لري فرق راځي په میان د حق او د باطل کې چاته چې الله تعالی وغواړي و من یؤت الحکمة وقد اوتی خیرا کثیرا او چاته چې ورکړل شو لا پوهه د قرآن او د حدیث هغه رڼا چې په هغې سره فرق د باطل او د حق کولی شي نو ورکړل شو دې ته خیر ډېر و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي مګر پاک و عقلونو والا او ما یذکر الا اولو الالباب په دې کې اشاره ده دیته چې د چا عقل صفای نو هغه نصیحت قبلول شي د حکمت نه پیدې اخیستل د علم نه پیدې اخیستل چې د چا عقل د وهمونو نه د خواهشاتو نه او د شیطان د وسوسو نه پاکي نو هغه د قرآن او د حدیث د علم نه بیا ډیر زیاتې پیدې اخیستلی شي وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار په دې آیت کې الله تعالی د حکمت یو تقاضا بیانوي د حکمت د قرآن او د حدیث د علم یوه نتیجه او یوه تقاضا دا ده چې انسان خپل مال د الله تعالی په لار کې په دوو طریقو سره خرج کړي یو طریقه په طریقې د الزام سره هغه ته نظر وای نظر په اصطلاح د شریعت کې دی ته ویل کیږي هغه عبادت دی چې یو مکلف بنده په خپل ځان باندې واجب کی داسې یو عمل چې الله تعالی په د باندې نه واجب کړي لکه اوس یو سړی داسې وای چې زبد الله تعالی در زبد لله علیه ان انفق مئة درهم زه زما دا نظر دی چې زه به د الله تعالی لپاره سل روپۍ نظر کوم زه منښت کوم دا به زه د الله د رضا لپاره پلانی ته ورکوم یا په جماعت جوړوم یا به دا کوم یا به اعتکاف کوم یا به روجې نسم یا به دومره منځونه کوم دې ته وایي نظر هر هغه عبادت چې یو مکلف په ځان باندې واجب کی چې د الله تعالی طرف نه په هغه باندې نه واجب شوی لازم شوی پې نه دې ته نظر وای او دویم چې په د باندې بغیر د الزام نه نفس انفاق کول د الله تعالی په لار کې وزن باندې لازم نه کې خو بس اسی د الله تعالی په لار کې خرچه وکي نو د حکمت تقاضا او د علم تقاضا د خالص عقل یو تقاضا ده چې خپل مال د الله تعالی په لار کې په دوه طریقو سره ولګي یا په طریقې د الزام سره چې هغه ته نظر وای او یا په طریقې د بغیر د الزام سره چې هغه ته نفس انفاق په سبیل الله وای وما انفقتم من نفقه او چې خرج کوي تاسو څه خرچه او نظرتم من نظر او یا منښت کوي څه منښت فإن الله يعلمه نه الله تعالی پوی دی پاغي باندې او مال ظالمین من انصار او نشتره د ظالمانو د پاره من انصار هیڅ څوک مددگار فإن الله يعلمه په دې کې اشاره ده او دا کنایه ده د جزا ورکولو نه هر کله چې الله تعالی پې پوه دی نو معنا دا شوله چې الله تبارک تعالی بر تر دغه ثواب درکوي و مال ظالمین من انصار په دې کې اشاره ده هغه چاته وعید دی هغه چاته چې ناجایز انفاق کوي په غیر شرعي مصارفو کې خپل مال خرج کوي او یا نظر کوي خو لیکن نظر د معصیتی لکه یو سړی دا نظر وکړي چې زه په خپل مال باندې یو ډمخانه جوړوم او یا په یو شرابخانه جوړوم یا په یو بل ګرجا او مندر وغیره جوړوم نو الله تعالی هغه ته وعید ذکر کوي او مال ظالمین من انصار دغه سیم مفسرینو لیکلي دي هغه خلق ظالمان دي چې خپل مال د الله تعالی په لار کې نه خرج کوي او مال جمع کوي د ځان لپاره او د شیطان په وسوسو باندې دوکه شي او خپل مال خرچه نه کړي یا مال خرچه کړي خو لیکن د ریا دپاره من او ازي په هغې کې د ځان د ښودنې دپاره یا چاله چې مال ورکوي نو سبا له بیا د هغې نه خدمتونه اخلي او هغې ته سپک ګوري باطنه پې کوي نو وما للظالمین من انصار الله تعالی وی دغه سي ظالمان د پاره بیا په قیامت کې هیڅوک مددگار نه او دغه خلک ظالمان دي الله تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان د دغه ظلم نه بچ وساتي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير په دې آیات کې الله تبارک تعالی درېمه خبره ذکر کوي چې هغه متعلق ده د انفاق په سبیل الله سره هغه دا ده چې ای مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی په لار کې صدقې ورکړئ که په ښکاره باندې او که په پټه باندې خو لیکن که په پټه باندې صدقې ورکړئ او غریبانانو ته مسکینانو ته حاجتمندو خلکو ته ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیر زیات بهتر دي که چانه په صدقو کې که په ښکاره باندې ورکوي او ریا نه راځي من او ازې پسې نه کوي او دغسې د ترغیب دپاره په ښکاره باندې څوک صدقه ورکوي نو دغه هم ښه ده خو لیکې نه که بیا ریا ترې راځي پکې ځان ښودنه او یا بل من او ازې کوي نو پټه دې ورکړي چاته پته هم بیا ونه لګي ان تبدو صدقاتی که ښکارا ورکوي ته صدقات لر خیراتونه لره فنعم ما هي نو خدي دغه و ان تخفوها او که شر پټ ورکوي هغه لره تو هل فقرا او ورکوي محتاجانو غریبانو ته فهو خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره فهو خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره ان تبدو صدقات امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب قائم کړی دی باب صدقه العلانیه چې په ښکارا باندې صدقه ورکولای شي دا بالکل جایز دي و ان تخ و ان تخفوها او کو پټه باندې ورکوي و تو تو هل فقرا او ورکوي غریبانو ته محتاجانو ته نو په هو خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره خیرون صغیر اسم تبذیل له او په دې کې پر عبارت کې تقدیر دی مفضل علیه اغا څه شی دی هغه حذف ده فهو خیر لکم من ابدائها تفسیر بحر تفسیر بحر المحیط دغه لیکلی دی که پټه باندې ورکوي نو هغه ډیر زیاته بهتره ده ځکه حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې و کسان به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې نو یو پاغي کې امام عادل یو الامام العادل انصافدار مشر انصافدار عادل حکمران او امیر او دویم شاب نشا فی عبادت ربه هغه ځوان چې خپل ځواني د الله تعالی په عبادت کې مصرف کړي او دریم رجل قلبه معلق فی المساجد هغه مؤمن مسلمان چې زلی د جماعت سره ډیر لګیدلی ورجلان تحابا فی الله اجتماع علیه وتفرقا علیه هغه دو مؤمن مسلمانان مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی د رضا لپاره د یو بل سره مینه محبت کوي جدا کیږي هم په دغه باندې او یو ځای کیږي د یو بل سره هم په دغه باندې او بل هغه انسان مؤمن مسلمان چې یو زنانه غي ته د بدکارۍ مطالبه تی وکي او هغه ته ځان بچ کی او دا وتوي چې انی اخاف الله زه الله تعالی نه یریږم او وم هغه کس دی چې هغه په خپل خی لاس باندې د الله تعالی په لار کې صدقه ورکي او چپ لاس دغه نه خبر نشي هیڅوک دغه نه خبر نشي دا هم د الله تعالی د عرش د سوري لاندې او وم رجلون ذکر الله خالیا ففازت عینه هغه مؤمن مسلمان چې یوازې ناست دی خپل ګناهونه ځان ته رایاد کړي د شپې راپاڅېدلی دی دوه رکاته څلور رکاته لمونځ وکړي او د سترګو نه یې اوښکې وبهېدلې نو دغه د الله تبارک تعالی په نیز باندې ډېره بهترینه اوښکې دي چې الله تعالی په ډېر اجر ورکوي د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وي دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی نو په پټه باندې صدقه ورکول د ښکارنه ډېر بهتره دي د دیو جنا امام بخاری رحمت الله علیه دغه پر باب قائم کړی دی باب سرقتی سر په پټه باندې صدقه کول دا ډیر زیات غوړه دی په هو خیر لکم دا غوړ دی تاسو د پاره او په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی درې کسانو سره الله تعالی ډیر زیات امینه کوي یو هغه مؤمن مسلمان چې د شپې را پاسېدلی دی او د قرآن کریم تلاوت کوي یا په مانځه کې او یا د مونږ نه بغیر الله تعالی د دسی مؤمن مسلمان سره ډیر زیات مینه محبت کوي دا د الله تعالی دوست دی او دویم هغه مؤمن مسلمان چې د الله تعالی په لار کې خپل مال خرج کړي په خیل اسبن نه چې چپ لاس دا غینه خبر نشي یعنی اشاره ده پکې ډیر په پټه باندې او ډیر په اخلاص باندې دغه مال خپل ورکي او دریم هغه مؤمن مسلمان چې په جهادي دسته کې وي مجاهدین دی او تشکیل له تللی دی دغه مجاهدین ظاهری طور باندې شکست خوري شاته شي مګر دا د دشمن مقابله کې ثابت قدم یا بالکل دشمن ته ولاړی نو دغه دریو کسانو سره الله تبارک تعالی ډیر زیات مینه محبت کوي او مخکې تاسو ته ما یو بل حدیث هم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دنیا کې چا څومره صدقات ورکړله نو دغه صدقو په وجه باندې به الله تعالی په د باندې سورې وکړي چې د قیامت په ورځ باندې ډېره زیاته سخته ګرمي ده الله تعالی به دغه ګرمۍ نه وساتي اوس دې مؤمنان مسلمانان سوچ وکړي فکر دې وکړي اوس ګرمي ده خلک په غرمو باندې نشي ودرېدلی پټي کې نو یو تجربه دی وکي یو ورځ دی چې سره غرمې هغه ټوله ورځ تیره کړي مازیګر پورې غرمو ته هیڅوک دار نه کوي او نه کولی شي خلک نو هر کله چې دغه نشي کولی نو که د الله تعالی د عرش سوری غواړو نو باید مونږ او تاسو دغه اعمالو ته متوجه شو دغه و اعمال په دغه حدیث کې بیان شول نو یو پکې دی چې د الله تعالی په لار کې په پټه باندې صدقه ورکړي او که مونږ او تاسو دا غواړو چې الله تعالی را سره مینه وکړي الله تعالی را باندې مهرباني وکړي په دنیا کې الله تعالی د صدقو په وجه باندې مال زیاتوي مصیبتونه ختموي او په قیامت کې الله تعالی پراخه اجر او ثواب ورکړي نو بیا په کار دار چې مونږ تاسو خپل مالونه د الله تعالی په لار کې ولګو او یو کفر عنکم من سیئاتکم او لری به کې تاسو نه من سیئاتکم ګناهونه تاسو سیئات دا لفظ عام دی ګناهونه به الله تعالی معاف کړي او دغه سي کم مشکلات او تکالیف د باندې راځي الله تعالی ولې دغه نه بچ کړي والله بما تعملون خبير او الله تعالی تاسو په عملونو باندې خبردار دی تاسو چې څه اعمال کوئ الله تبارک تعالی دغه نه خبر دی دې کې اشاره ده د الله تعالی نه چې یو شی پټیږي نه نو الله تبارک تعالی به داغي مطابق چې تاسو کوم اعمال کړی داغي مطابق اجر او ثواب به درکړي او که ګناهونه هم کړی داغي مطابق عقاب او دغه به درکړي سزا به درکړي بس ته بیا توک شي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو سره د فقیرای د غریبینه و یامرکم وسوسیات چې تاسو ویل پخشای د ګناهونو او د بخل کولو والله یعدکم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرت د بخښنې د ګناهونو منه د خپل طرف نه فضل او د زیاتی کولو د مال په دنیا کې او فضل او د پراخه او د ډیر ثواب په آخرت کې والله واسع الله تعالی پراخه فضل والا دی والله واسع الله تعالی پر اخر واستون کې په مالونو د مسلمانانو کې کله چې د الله په لار کې د خرچه کوي علیم او الله تعالی فوی دی د هر چا په نیت باندې یؤتی الحکمت من یشا ورکی فوی د قرآن او د حدیث چا ته چې وغواړي و من یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیره او چا ته چې ورکړلی شوله پوهې د قرآن کریم نو پس یقینا ورکړلی شوله هغې ته خیر ډېر او ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي مګر پاکو عقلونو والا و ما انفقتم من نفقتین او هغه چې خرج کوئ تاسو خرچه او نظرتم من نظرین او یا منښت کوي څه منښت کول فإن الله يعلمه الله تعالی پوی دی پاغي باندې او مال ظالمین من انصار او نشتره د ظالمان د پاره هیڅ څوک مددگار ان تبد صدقات فنعم ما هي کچری ښکارا ور کوي تاسو صدقات لره نو خدي دغه و ان تخفوها او کچری پټ ور کوي تاسو غی لره و تو تو هل فقرا او ورکوی محتاجانو غریبانو ته په خیر لکم نو دا غوره دي ستاسو لپاره وایو کفر عنکم من سیئاتکم او لري کوي ستاسو نه ګناهونه ستاسو بدی ستاسو مصیبت او مشکلات ستاسو والله بما تعملون خبیر الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین چې محترم شهزاد صاحب زموږ سټوډیو ته حاضر شوی دی د ډیر وخت د چټیو د غایب کېدلو نه بعد ستاسو د بار بار رابطو په مناسبت باندې مونږ تاسو ته بار بار هم دغه ویلیو چې محترم شهزاد صاحب زمونږ د مشرانو په څه تشکیل باندې دی او څه وخت په سفر باندې الحمدلله هغه په خپل روغ صحت سره زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی چې تاسو هم دا خبرې واورېدلې او خبرونه کې لا دوام لري مخې ته هم موږ خبرونه کوو خو لیکن هغې ته په سټوډیو کې ښه راغلاست وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه محترم مولوي صاحب چې هم دغه خراغلاست تاسو مونږ ته وې یقیني چې هم دا غستاسو هغه مینه ده او د اوریدونکو مینه ده چې د ډیر ستړي سفر وروسته مونږ بیا بریالي شو چې خپل اوریدونکو ته مخاطب شو نو مننه کوم الله تعالی دې جزای خیر درکړي الله تبارک تعالی دې زمونږ چې څومره مینوال دي اوریدونکي دي او مونږ ته د قدر او د احترام په نظر ګوري الله تبارک تعالی دې هغوی ته هم اجر عظیم ورکړي او ستاسو دغه سعی او دغه کوشش او دغه سفر او نور چې څومره ستاسو اعمال دي الله تبارک تعالی دې پای کې برکت واچي او الله تبارک تعالی دې نه دین ډیر کار واغستل کی جزاک الله خیر محترم مولوی صاحب حسب معمول د خبرونې پیل کوو لکه سرنګ چې نن هم تاسو دغه ژوندې حماسي واوریدلې د تحریک طالبان پاکستان ام اس جی ځواک تندرست تعرضی بریدونه پیل کړی دي د باجوړ په مختلفو برخو باندې چې دغه د جګړې د ډګر نه یو قومندان د نوم نه خودلو په شرط هم دغه خبره وکړه چې یو څه تلفات دوی لري خو محمد خراساني لا هم دغه تلفات چې دي او دغه بشپړ تفصيلات نه دي خبره کړې ان شاء الله په سبانه خبرونه کې حتمان دغه خبره کور کوو خو دغه کوم تیر میاش بریدونه چې شوې دي چې دغه ستر سر ستر ستر ملعونین د پاکستان د فوج چې دی هغه پکې د منځ تللی دی او ورسره محمد خراسانی دا کړی چې سلويختو پورې عسكر دوی وجلې دی او په لسګونونو نور ټپيان دي او هم دا نننې برید د احساسات مسدي داسې حالاتو کې چې پاکستان د شدید اقتصادي مشکلاتو ښکار دی په داسې حال کې داسې بریدونه بیا سمانه لري څومره ډاډو اطمینان لري د داسې بریدونو سره محترم شیزاد صاحب یقیني د تحریک طالبان پاکستان لکم وخت نه چې د جګړه شروع شوې ده او پاکستان کې په جهاد باندې بوخت دي نو یقیني په هر وخت کې کال په کال باندې وخت په وخت باندې پاکستان ته ډیر زیات مشکلات د مخې ته دي خو لیکن دا اوس چې کوم حال دی پاکستان کې یو طرف ته اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي چې پاکستان داسې حد ته رسېدلی دی چې هغه ملک په ملک باندې ګرځي او سوالونه کوي چل را غونډي چاندې کوي او بل طرف تر تحریک طالبان پاکستان دغه سي زپون کې بریدونه دا دوام ولري نو ان شاء الله زه دا وایم امت مسلمه ته دا خوشخبری ورکوم چې ان شاء الله تحریک طالبان پاکستان په خپل مقاصدو کې په خپل اهدافو کې بالکل کامیابی طرف ته روان دي او دا ډیر زیات د ډاډ او د اطمینان خبرې دي دغه عملیات نو امت مسلمه ته او بیا خصوصا خپل اوریدونکو ته دغه درخواست کو چې تحریک طالبان پاکستان مجاهدین خصوصي خصوصا په خپل دعاګانو کې یاد وساتئ چې الله تبارک تعالی دغه مجاهدین خپل اهداف ته ورسي او دغه مرتدین دغه ظالمان چې هغه جماعتونه نه دی ماپ کړی هغه مدرسې نه دی ماپ کړی د الله تعالی کتاب نه دی ماپ کړی زمونږ خويندې ويندې تورسر یې نه دي ماپ کړي دغسې سپینګیر یې نه دي ماپ کړي زمونږ علما کرام یې نه دي ماپ کړي هغه یې په روډونو باندې راښکلي دي چې د هغې نه دغه انتقام واخلو او الله تبارک تعالی خپل د سپېڅلی نظام په دغه پاکه ځمکه باندې دا نافذ کړي د دغه لپاره مجاهدین قرباني ورکوي نو امت مسلمه ته عموما او خپل اوریدونکو ته خصوصا دغه درخواست کوو چې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین خصوصا په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي. صحیح ده ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې په دغه مهمه پوښتنه مو خپل جواب وی قدرمن اوریدونکو هم د تیرې میاشتې د دغه تندریز بریدونو حواله سره مو خپل مشر همکار اسلام مهاجر صاحب سره مرکه کړې ده د دغه بریدونو تازه جزئیات او چې څومره تلفات اوختي دي په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد د صفر درجه سره خبرې کوي او ما په داسې حال کې داسې بریدونه بیا سمانه لري کوم مشکلات پیښیدل چې د پاکستان حکومت ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته محترم اسلام صاحب په تیره یو میاشت کې د پاکستانی پوج خلاف د تحریک طالبان پاکستان د جګړې ګراپ څومره لوړ وو څومره بریدونه وشول او په کومو ساحو کې دا بریدونه تر سره شول شهزاد صاحب یقینا چې د شوال کومه میاشت چې تېره شوه د وړوکي اختر په دې میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا نه مختلف قسم حملې او بریدونه ترسره شوي دي چې هغه بریدونو ته په کتو سره مونږ ویلی شو چې په دې میاشت کې د عملیاتو کمه کچه چې تا او ګراف چې دی دا ډیر لوړ په نظر باندې راځي تقریبا د 15 نه زیاتې حمله په دې میاشت کې شوې دي او په دې حملو کې فدایي حمله تعرضي حمله او دارنګ کمینی حمله او داغي سره سره سنایپر والا حمله او ټارګټ حمله ماینونو والا حمله د مختلف قسم حمله شوې دي او دا حمله اکثریت او زیاته چې شوې دي نو په درې ساحو کې او درې علاقې چې دي نو په دې کې دا حملې ډېرې زیاتې تر سره شوې دي چې په هغې کې بلوچستان وزیرستان او باجوړ ایجنسي په دې درې ساحو کې دا حملې د ډیر په زور او شور سره په میډیا باندې لیدل کیږي او د دې حملو په تړاو باندې د تحریک طالبان پاکستان کومه ترجمانه اداره چې ده نو وخت په وخت باندې د هغې بیانونه په میډیا باندې او دارنګې په رسنو باندې دا لیدلی شوي دي او ویلی شوي دي نو موږ ویلی شو چې په دې میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان کم د عملیاتو کچه چې ده او ګراف چې دی نو دا ډیر لوړ دی او دارنګې دښمن ته یو شمېر تلفات اړولي دي او ورخطا کړی دی او دا په دغه ساحو کې کمی چې مونږه ذکر کړي بلوچستان وزیرستان او باجوړ په دې کې اکثریت حمله تر سره شوې دي اسلام صاحب په دې بریدونو کې کوم مهم افسران هم په نخښه شوي کنه هم عادي عسكر د دې بریدونو ښکار شوي دی او د منځ تللی شهزاد صاحب د قران حکم هم دا دی فقاتلو ائمه الكفر چې تاسو کوشش وکړئ او چې وجنې نو هغه خلک مړه کوي چې هغه مشرانی او د کفر امامانی نو داغي او د وجلو ترغیب چې د قرآن کریم کې هم راغلی دی هم په دغه اساس باندې د تحریک طالبان پاکستان کم چې د اختر تحفه نوم ورکړ شوی عملیاتو چې دا په خړ کمر کم مشهور ځای چې دی په شمالي وزیرستان کې په هغه ساحه کې دا یو کامیاب حمله شوی و د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه د اختر په مناسبت باندې او په دې باندې بیا یو بیان هم جاری شوی چې په دې کې زبداوی ما د دې په پس منظر کې چې د خړ کمر هغه سیمه ده او په دې کې دغه فوجي افسران او مشرانو چې څه وخت وړاندې د شمالي وزیرستان عام عام عوامو احتجاج کړی و او د څه مطالباتو د پاره دغه ساحې ته راغلی چې د هغې په نتیجه کې فوج او د دغې افسرانو په امر باندې په هغې باندې ډزې وشوې او د پنځلسو نه زیات خلک په هغې کې په ناحقه باندې قتل شو او د شهادت مقام ته ورسولی شو د غین ورستو د تحریک طالبان پاکستان عزم داو چې چونکی په تحریک طالبان پاکستان مخکې نوم دا داوی کوي ویلي هم دي چې موږ د خپل ولس سره او د پاکستان د عوامو سره په هر په هر وخت کې او په هر سانحه کې د دیو سره منګه شریک یو او د دې انتقام به اخلونو د انتقامی کاروایانو په سلسله کې دیو یو کامیاب حمله وکړه چې دا د ماین حمله و او په دغه حمله کې ډیر زیات لوی مشران چې وو دریم افسران سلور افسران چې دین هغه د مین نه لاړل او یو شمیر نور افسران چې دی هغه په دې کې زخمیانو چې پاغه افسرانو کې یو لیفټننټ کرنل چې دی رشید کریم په نوم باندې او یو پکې میجر او معز مسعود او بل پکې کیپټن او عارف الله په نامه باندې او دارنګ یو پکې نائب حوالدار او ظهیر احمد نو دا پکې هغه مشران او دغه د افسرانو چې هغه په نخښه شوی به تحریک طالبان پاکستان د خوانه د دغه فوجي مشران او افسرانو د غي غاکسونه هم میډیا ته لګل شوی وو او دارنګ په غي باندې مختلفې تجزیه او تفسیرې شوی وي چې دا حمله څنګه وشوه او ولې وشوه او دارنګ دومره افسران په یو گاډي کې بیا څنګه راجم شو او څنګه هدف وګرځیدل او د دیو د انټيليجنس معلومات دومره څنګه دقیق وو چې دیو دا معلومات حاصل کړي هم چې په دې گاډي کې دا مشران دی او په دې وخت باندې دیو راځي او هغه ته بیا د ماین پیټینګ او بیا حمله نو یقینا په دې باندې بیا ډېری زیاتې خبرې شوې وي میډیا په دې باندې ډیره ګرمه وه نو پدې کې دغه مهم افسرانو چې هغه په نخښه شوی دي او د عادي عسكر په تحریک طالبان پاکستان کوشش کوي چې په دې باندې لاس پورته نه کړي خو بعضي صورتونه داسي چې هغه د مجبورۍ صورتونه چې دیو د خپل افسرانو د غي د حفاظت د پاره مخې ته ولاړی او سینې ډال کړي نو خامخا به اول گزار او اول غشي او اول مرمۍ به په دیو لګي د غینه برستو بیا د دیو افسران هغه د مخې نزي نو د یقینا دغه پکې لوی افسرانو او د دین علاوه چې دی د لورلای چې کوم مشهور فدایي حمله وا چې درې فدایان پاغي کې ورغلی او نو داسې ویل کیږي چې پاغي کې هم لوړ رتبه مشران چې دی هغه د مین نتلی اسلام صاحب د دې بریدونو کومې ویډیوګانې یا تصاویر شته چې په میډیا باندې تاسو خودلې وي ولی چې د پاکستان میډیا داسې بریدونو ته کورج نه ورکي د ثبوت په توګه سویل غواړي شهزاد صاحب بالکل دا کم بریدونه چې شوي دي د دې بریدونو په تړاو باندې د باجوړې جنسي یو حمله ده د غي ویډیو چې د نوغه هم رسنو تر لګل شوې ده او په انټرنیټ باندې نشر شوې ده چې پاري کې دل کېږي چې داسې په دې بارډر باندې چې کم فوجیان دي هغه په نخښه شوی دی او دا رنګ کم چې د کنډکټر د عمله د پاغي باندې ډزې شوی دی هغه په کوم غرزیدلی دی او هغه په کې په نخښه شوی دی دا غي سره سره کم چې د سنایپر یا نوري حمله دی دا غي کم د تصویرونه چې دی عکسونه چې دی او د دغه سانحه هغه کم عکاسي چې شوی ده نو هغه میډیا ته خورل د ثبوت په توګه باندې پیښ شوی دی خدا بزوی مشهزاد صاحب چې په داسې عملیاتو کې او په داسې حالاتو کې ویډیو کول او دارنګي عکاسي کول فلم بندي کول دا یو ګران کار دی نو اکثر په داسې دغه کې حمله ډیری وشي خو داغي ویډیوګانی یا داغي عکسونه هغه په وخت باندې را نشي یا داغي عکاسي و نشي ځکه بعضی نیمځای کې داسې وی چې حمله اچانک حمله وی او یو خکار مخې تراشي نو بیا هغه کم د حمله ملګری چې هغه دیتا آماده نشي او دغه دیتا تیار نشي او دیتا وزګار نشي چې هغه خامخا د دې عکاسي وکي بلکې هغه د خپل موقع نه د په استفادې سره هغه خپل مخې ته کار وباسي او د کم مقصد د لپاره چې تلی نو هغه هم هغه مقصد ته توجه کوي اکثر د دیونه په دې وجه باندې دغه ویډیوګانی یا د عکسونه د پاتې کیږي اسلام مهاجر صاحب د دې بریدونو بعد پاکستان په حکومت څه دباو ویو کنه په داسې حال کې چې د پاکستان ریاست اقتصاد د صفر درجه تر ټیټ شوی دی د پاکستان حکومت د کوم فشار سره مخ کېدل شي د دې بریدونو وروسته شهزاد صاحب بالکل بریدونه خو په پاکستان کې د ډیر وخت نه روان دي د نوې حکومت چې راغې نو پاغي کې هم دا یو تاثیر ورکول کېدو چې دیو به کم غلو ډاکوان چې دی کم د پاکستان د نظام او د عوامو دغه چې غداران چې دي هغه خلک به ونی سي دغه تصفیه به وکي او دارنګي په ملک کې به امن راولي د ملک اقتصاد او سیاسي بحرانونه دا به ختم کی نو موږ چې سولې دل نو هغه داسې نه دي بلکې حکومت چې د وسه د داخلي فشار سره ډیر مخامخ دی او داسې یو فضا جوړه ده چې په حکومت پر خلاف باندې په پا پاکستان کې یو عام بغاوت د مینس تراشي عوام چې دی هغه ډیر زیات تنگ شوی دي دومره ټیکسونه په هر دغه کې په ټیکسونه سیوا شو او درنګي اقتصاد چې دی د هغې د روپۍ هغه حیثیت او درجه په نړۍ کې هغه وغورځېدله او اقتصاد چې دی هغه د صفر درجه ته راټیټ شوی دی چې خلک د ډیرو پریشانو سره مخ دي او د هغې سره سره د تحریک طالبان پاکستان د خوانه داسې بریدونه هم دوام لري حال دا دی چې حکومت دا دعوی کوي چې موږ دغه خلک ختم کړي دي کوم به چې بریدونه کول پلانونه به جوړول خو بیا هم داسې فدایي حمله او دارنګ تاروزی حمله او بیا د دیو مشران په هدف کول یقینا چې دا د ډیرو فشارونو سره او د ډیرو تنقیدات او د ډیرو اعتراضونو د لاندې حکومت راوسته دي او دغه ذمہوار خلک هغه په نخښه شوی دي چې تاسو چې کمی داوی کولی او سم ویل نو دا خو هغه شان نه ده بلکې خبره چې ده نو دا خو داغینه هم مخې ته روانه ده اسلام صاحب جګړه که هم داسې روانه وي څه بدلون وینئ د پاکستان مستقبل کوم طرف ته تللی شي شهزاد صاحب که جګړه هم داسې دوام د دوام وکي او دا رنګي داسې روانه نو بدلونونه ډیر په نظر باندې راځي یو خو خلک د جګړو نه د بدامنۍ نه او دا رنګي د پاکستان د ریاست د ظلمونو نه تنګ شوي دي نو یو خو دغه بدلون په نظر راځي چې خلکو کې شعور راغلی دی خلک بیدار شوي دي خلک با احساس شوي دي خلک پوه شوي دي نو یقینا هغه به د ځان د پاره خه مستقبل چې دی هغه غوړه کوي او دا رنګې د دې تیرونه او دا کم ظلمونه چې دي د دینه او د دیو سره چې سو وشو نو د آینده د پاره به دیو هغه لارې نه خپلای چې هغه د جمهوریت لارې دي چې هغه د بيدینۍ لارې دي په هغه لار باندې به دیو نور سفر ونه کی بلکې دیو به د پاکستان عوام چې دی دیو به په خپل حق کې داسې فیصله کوي چې د دیو مستقبل په هغې سره روښانه شي نو داسې بدلونونه ډیر په نظر باندې راځي او د هغې سره سره په ریاستي ادارو کې دنه هم بدلون په نظر باندې راځي هغه کې هم کم مخلصین خلک چې دی هغه په دې پوه شوی دي چې دا ټول د پیسو د پاره او د ډالر د پاره یو گیم دی او یو چل دی چې صرف مشران او افسران هغه په خپل خېټې ډکې او دارنګ خپل بانک بیلانس په زیاتې نور د دغه د حاصلولو د پاره د کشران طبقه او دارنګ خپل عسكر او فوج د دغه د پاره استعمالي نو هغه کوم یو شعور پیدا شوه دی اگر چې دیو په دغه تړون باندې ډیر افسران او ډیر مشران چې دین هغه ورکړل او به په مختلفو ساحو کې دغه لاشونه واچول او هغه ته مختلف نمونه ورکړل لکه شوکت عزیز جنرال شوکت عزیز په نوم باندې طاهر داوړ په نوم باندې ترنګ نورم ډیر افسران دي چې هغه دیو د مخې نه لري کړی دي او سې چې دینو هغه ته سزاګانی واورولې سې ته پانسي حکمونه واورول نو دا سیده چې په دریاست کې د نه هم بدلون ښکاری دارنګ په عوامو کې هم بدلون ښکاری او دارنګ داغي سره سره د نړیوال کم سیاست چې په هغه کې هم بدلون په نظر باندې راځي د وخت هر ډول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند بارکی خوندور معلومات د عمر رادیو سلسله سیرت النبی کې هر ماخام له عمر رادیو محمد له محبت نه ډک پیغام دی د چې تام دی د چې عام دی د غجام دی محترم مولوی صاحب د سیرت برخه کې مهم بحث چې د منځ حواله سره غروان دي د منځ احکامات چې کوم طریقه باندې تاسو وایي یقیني چې داسې طریقه باندې شاید ډېر کم خلکو ویلي او ډېر خلکو ته مشکلات دي په داسې حساسو موضوعاتو کې ځینې په منځ کې داسې اشکالات راځي چې په غي باندې د اوریدونکو ذهن نه وي خلاص نو الله تعالی تاسو زه خیر درکې چې دغه یو ستر کوشش تر شروع کړی دی چې خلک په بشپړه توګه د دغه تمام طریقې نه خبر شي نو نن راځو د سنت طریقو کې د منځ په احکاماتو باندې پښتنو طرف ته پرون تاسو یو پښتنه جواب کړی و چې امام وی او یو مقتدی وی نو منځ به څنګه کوي هغه طریقه تاسو بیان کړه نو اوس که صورت دا جوړیږي چې یو امام وی دوه مقتدیان وی نو بیا د منځ کولو طریقه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم کله چې یو امام یو یو مقتدی نو دا غي د درېدلو طریقه پرون بیان شوله چې دا مقتدی بعد امام نه خې طرف ته ودرېږي او په غي باندې صحیح حدیث ته بخاری مونږه پیش کا که څوک د امام نه چپ طرف ته ودرېده نو امام له پکار دی چې خی طرف ته راوګرځي راتاوي کی راوایړی او خپل خی طرف ته ودرې بیا په ودرولو کې طریقه دا ده چې د جمهور مسلک دا دی چې دوه برابر به ودرېږي او د بعض علما کرامو د محدثینو د فقهاو د مجتهدینو دغه قولو چې مستحب ده ده چې د امام د پوند سره د مقتدی د خپو د ګوتو سرونه ولګي نو دغه به ډیر زیات برابري د هغې تفصیلات بیان شول که یو مقتدي او بالکل شاته په سب کې ودرېږي د هغې کراهت بیان شو اوس که چېرته امامي او دوی مقتدیاني نو دا به څنګه ودرېږي نو چې امامي او دوی مقتدیاني نو دا مقتدیان به شاته ودرېږي او امام به مخې ته ودرېږي محدثینو د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی باب ما جاء فی الرجل یصلی مع الرجلین یو سړی دی او دو سړیو سره نور دی نو دا به مونږ په څه طریقه باندې کوي د غیر لپاره حدیث د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه دی دا فرمای امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كنا ثلاثه وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم کړی دی کله چې مونږ درې کسان یو او مونږ کو نو ایت قدمنا احدنا یو به په مونږ کې مخکې شي او دوه به پسې شاته ودرېږي په سب کې نو دغه طریقه ده لمانځه دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام شوکانی رحمت الله علیه نیل الاوتار کې ذکر کړی دی او دغه سی مشکات کې هم دا حدیث موجود دی بل صحیح حدیث دی انس رضی الله تعالی عنه وی وی زمان یا ملیکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړی او د خوراک د فر او خوراک یې له جوړ کړو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو خوراک یې وکړ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي پاسه چې زه تاسو ته د جمعې مونځ درکم نو انس رضی الله تعالی عنه وایي وایي په دغه کور کې یو انډیری و چې هغه د ډیر زوړوالي د وجې نه تور شوی او ډیر د استعمال د وجې نه تور شوی او ډیر زیات کلک وای زه پاسېرم په هغې باندې ما لږې اوبه چنکاو کړلې چې دا انډیری لږ نرم شي او لږ پوس شي نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا په هغې باندې ودرېده وصففت انا والیتیم وراءه یو زوما او یو بل یتیم هلکو نو ما او زه او نبی نبی اسلام مخکې ودرېده زه او دغه یتیم هلک مونږ د نبی رسول سلام نشاته ودرېدلو او ولا عجوز می ورائنا او هغه بوډۍ زمونږ هغه کومه نیابه چې وانو هغه شاته بیا زمونږ نه ودرېدله نو په صلی لنا رکعتین نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له دوه رکعته مونږ که ثم انصرف صلی الله علیه وسلم بیا نبی رسول سلام را وګرځي او فارغ شو مانځره نو دا صحیح حدیث دی امام او داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی معالم السنن کې دا حدیث موجود دی او شرح السنه کې هم دا موجود دی فقهای کرام هم دا مسله ذکر کړې ده یقف الاسنان خلفه که دوه کسان مقتدیانی نو د امام نه باغ شاته په بل سب کې ودرېږي البحر رایق کې هم دغه مسله موجود ده نو فقهای کرام بیا نور هم تفصیل بیان کړی دی نو چې کله امامي او دوی مقتدیانی نو امام به مخې ته ودرېږي او دغه دوه مقتدیان به شاته ودرېږي صحیح ډیر مننه محترم مولوی صاحب اکثر خلک بیا په معاشره کې داسې هم لیدل کیږي چې اکثر درې کسان وي امام په منځ کې ولاړی یو مقتدی یو طرف ته بل بل طرف ته ولاړ وي نو په داسې صورتحال کې بیا منځ کیږي کنه هم د تاسو کومه طریقه بیان کا په دغه طریقه منځ کول پکار محترم شیزاد سی باستا سور دی پښتنې د دوه صورتونه دي یو صورت دا دی چې دوه مقتدیانی او یو امام دی او زه بالکل پراخه دی جمعات دی یا کور دی به ټک دی خو لیکن پراخه زه دی پای کې د دوه سپونو زه کېدل شي نو بیا خو طریقه دغه را چې دغه صحیح حدیثو نه ثابت شوله امام به مخې ته ودرېږي او دغه دواړه مقتدیان به شاته ودرېږي دا په هغه صورت کې چې زه پراخه دی کولاو دی د دوه سپونو زه دی او دغه امکان لري چې دغه دوه سپونو کې جوړ کړل شي دویم صورت دا دی چې نو په دغه صورت کې بلا ضرورت امام په مینځ کې ودرېدل او مقتدیان دا یو یو طرف ته ودرېده او بل بل طرف ته ودرېدل دا مکروه دی دا کراهت لري دا صحیح عمل نه دی دویم صورت د دې مسلې دا دی چې ضرورت دی مثلا زه تنگ دی دو سپونه په ځای کې ناراضي او کسان دغه درې دی او دو سپونه په کې ناراضي یو سپ پکې جوړیږي یا بل یو مشکل دی نو د زید تنګوالی په وجه باندې یا د یو بل مشکل په وجه باندې بیا چې مقتدیان دو دي نو د امام په منځ کې ودرېدلی شي بلا کراهت بیا دغه جایز دي فقهای کرامو دغه مسله لیکلې ده پوره تفصیل احسن پتاوه کې مفترش نعمت سي په دریم جز او 314 نمبر صفحه باندې پوره تفصیل دې بیان کړی دی چې د ضرورت مطابق دا صحیح دی او بلا ضرورت دا کراهت لري مکروه دی صحیح نه دی مسلمانان دي د ځان وساتي صحیح ده ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې د نبی علیه الصلاه والسلام سیرت سلسله کې د منځ په احکاماتو مو بحث وکړ قدرمن اوریدونکو لکه څرنګه چې مو په سر ټکو کې ویلو چې دا یو اتیا کلن سپینګری چې دا تیرو دوه لسیزو راهیسې هغه د پاکستان نظام خلاف په جهاد بوخت او دغه د ننګ او ویاړ او غیرت خبرې چې زموږ سره کړې دي هم دغه د خبرونې په دې برخه کې خبرو دا غینه ورسته د عمر رادیو سلسله اهل الصغور کې د خپل شهید قائد مخکې که کومه دوره تیره شوې ده نو په هغې کې هم دوی هلې ځلې کړې دي د پاکستان د نظام خلاف هم د دې سپینګیري نظر اخلو بابا د څونه وخت نه تاسو د پاکستان خلاف په جهاد بوخ یې وشولو 75 نه راوالي تقریبا سلو سلوخ کاله وشو چې موږ دا تاریخ چلو د الله په حکم باندې او د الله د نظام لپاره د الله د دین په ټولو دینونو غالب شي او دا کوپری قانون ختم شي او د الله په کتاب او د نبی علی السلام په سنت طریقې باندې فیصله شروع شي نو دنیا او آخرت په زمونږ د ټولو د خوشحالي او کوچري دا نه نو دنیا هم خپه به او ذلیل را سوا به د دنیا نه دا لګه ژوندګی ده او اتیا کاله زما عمر دی او درو مرو او دا په دې باندې کار نه کوي پرشتینی کار کوي په دې کې الله پاک موږ شهادت راولي نو دنیا به کامیاب آخرت به کامیابی زمونږه د دنیا لپاره نه یو راوتی د آخرت لپاره راوتی یو ارسم په الله خرج کړی جهاد مال بچي کنه چې آخرت هم وشي دنیا د ونشي په دنیا کې بل لن تنگ لګ وخت تیرو خو چې د خوشحالي کنه او دین نه پریدو دین په یو خبره دین نه پریدو سید دې تحریک چلولو کې درته څومره مشکلات مخې تر له پاکستان نظام درته څومره تکالیف رسولې دي په دې جګړه ډېر رسولې دي خی والي ټکولې او غټ تکالیف جایدادونه را لبن کړې دي کورونه را لبن بار کړې دي هغه څه بند کړی دي هر څه په موږ بند کړی دي خو هغه رزق زمونږ الله چې اسمان نه مقرر دی نو هغه په موږ نه ده بنا هغه موږ ته په هر ګډ کې دا چې په غیر جدار نه په غیر کار نه راکړي ها صحیح ده نو اعظم د سمره لوړ دی د جګړه کې ک باغې باندې را خبره وکي چې تقریبا سلور سل وخت کال ورسته چې دغه جګړه تاسو کوی د پاکستان خلاف په سند شکل کې روانه ده ستړي خو نه د جګړې نه نه نه نه نه ستړي نه د مرګ پورې به دا جګړه مونږه چې قانون اسلامي نه کنه د مرګ پورې به بچي به مې مال جایداد هر څه مونږه په الله خرج کړی دي الله پاک او په به پرواله وکي په وادو زما او په به غاده کومه پرواله وکما په وادو تاسو و ای یا پتقول او خاص زمانه ورګه د بل چانه باندې ورګه کنه مونږه ارس په الله باندې خرج کړی دي مونږه د جنت وعده د الله سره کړی ده چې مونږ له الله پاک جنت راکړي زنانه او نارینه او ټول له دې جنت او د جانم نه بالا پنګ بچ کی صحیح دا صحیح دا کوپری میډیا هم دا داوا کوي پاکستان هم دا داوا کوي چې د مجاهدینو د مشران چې دي دا د نور د مفاداتو لپاره جنگ کوي په دې مشرانو مې اعتماد څومره دی په خپل مشر منګه خاص د الله د رضا د قران او د حدیث په باره کې راوتی یو په دې کې منګه اخوا دې خو چې کوو خو منګه خو په منافقانو کې راځي من خو د الله پاک د منافقانو نه بچ خو منافقت دی منګه د الله دین د الله پزمکه غواړو ازمکه د الله نو الله په لا اله الا الله اسمان په د الله لا اله الا الله مخلوق ته د الله لا اله الا الله کته د کوبر دي د ټول دي د الله لا اله الا الله نمنو منګه په دې ازمکه بل قانون د غیر الله لا اله الا الله منګه الا الله پیدا کو قانون د الا الله غواړو نور پاکستان ته نه سمال نه غواړو سنو کرای نه غواړو مشرای نه غواړو عزت نه غواړو عزت زمنګ د الله سره دی هغه به موږ لاره کوي رزق به موږ لاره را کوي کنه تاسو په موږ ارڅ بند کړی دي لارې کوسیم ټول باندې کړی دي جیدادونه هم زمنګ بند کړی دي څو به تاسو زمنګ سره سوا کوي کنه او الله په موږ باندې ها ټیم پاس کوي بیا دولسم کار شروع دی او موږ چې څو پورې زمنګ قانون د الله نه نو منګه یا به شریعت یا یا به شهادت په دې کې منګه لوازه قول کړی د الله سره نو الله دې موږ په دې لوځ او قول کې کامیاب کړي او الله دې موږ د خپل رحمت باندې د سوري د لاندې ودرې صحیح ده نو اخره کې د عمر ریډیو اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي دا ریډیو اوري کنه د تحریک طالبان پاکستان چې کوم ریډیو ده اوري خاغه اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي د عمر ریډیو دا پیغام ورکوم چې صحیح خبره دی گئی او حق لکه او موږ کمزور خبرې نه کوو د الله پوره خبره وکړو د الله د نبی چې سکړې دي اپ هغه باندې وځو دا غې نه تجاوز نه کوو هم نه کوو وراوړو نو کمې هم نه کوو صحیح نو ډیره مننه بابا چې وخت دی را کو دغه یو څو پوښتنې دی را جواب کړې ډیره مننه کو الحمدلله رب العالمین پتنګان یو فدایان یو پلمبو ورګړې دای شو پتنګان یو فید په دې وخت په حق شوب دي چې د پاکستان حکومت وجني او په هډ لاین باندې تاسو وانټډ دی چې بالکل کنه او جازونه پسې ګرځي دغه په حق دي دا کار شوب دي هر نوم چې دي او یا په جیل کې دي او یا د دین روپوشت جلا وطن دی دغه په حق دي او نور بهر سره پوزه تورې زین کړي مې موږ کولم د کومه ګټه مونږ دلته پنځاري ما چینده خوي لوري ته وخت وی چې مان دستان ولي نو په دغه ترتیب باندې دا صفات الله اول فما کې په ټولو کې راول کپکی په بلګرو کې الله ته کې زیات کړ د امونیاګن له یوې ماشومې سلامونه را لېږل دي خپل رور نعمت الله ته هم سلام کوي نور الله د حسین نه سلامونه را لېږل دي وایي پلار مې رانه خفه دی خبرې را سره نه کوي د بل رور سره مې جوړ له محترم مولوي صاحب اسباب نه معلومیږي زموږ محترم شهزاد بنیری صاحب هم دغه خبره وکړه چې دغه رور دا خبره کوي خو که بیا هم والدینو له پکار ده چې د شفقت نه کار واخلي د رحم نه کار واخلي خپل بچي هغه صحیح تربیه کې ان شاء الله داسې مشکلات نه راځي که بیا هم د غیرور ته او د دوی والد صاحب ته لړ غون ته پیغام ورکړي محترم شهزاد صاحب زبا د دوی والد صاحب ته هم دا پیغام ورکم چې ټول اولاد ترې په یو نظر باندې وکتلی شي د هغې حقونه دې په صحیح طریقه باندې ادا کړلی شي د هغې صحیح تربیت وکړلی شي بیا هم د خپل ورور ته دغه ښودنه کوم او دغه رهبریو ته کومه چې بیا هم ستاسو والد صیب دی او ستاسو محترم دی تاسو ته پیدا د مور او پلار چې څومره حق دی که د مور او پلار ټول عمر څوک په شا باندې وګرځي او په ولو باندې وګرځي نو بیا هم د دې حقونه هغه نشي ادا کولی نو دغه خپل والد صیب ته د احترام او د عزت په نظر باندې وګورئ د هغې خدمت وکړئ او زه دا وایم انشاءالله چې په خپله خوشحاله کړي ځان نه چې خدمت یې وکړي انشاءالله په خپله باندې خوشحاله شي بل د هغې نه معافي وغواړئ که ستاسو نه کوم غلطي شوې معافي ترې وغواړئ بار بار ترې معافي وغواړئ خوا ته یې ورشئ چاپي یې کوئ او نور خدمت وله وکړئ انشاءالله که به کومه خبره باندې خفه شوئ نو انشاءالله خوشحاله به شي نه او دغه بابا ته مونږ هم دغه خپل طرف نه پیغام ورکو چې دغه ستاسو بچی دی او نه ده معلوم چې کوم یو انسان مخکې مري کو نو که دغسې د معصیت او نافرمانۍ په وخت کې چې تاسو یا د دنیا نه لاړ شئ او یا هغوی د نه لاړ شي نو بیا دا وروسته ډېره پریشاني ده او بلکې د قبر او د قیامت خساره ده تاوان دی نو یو بل تر خپلو حقونو معافي وکړئ او راتلونکي وخت کې د خې طریقې باندې خپل ژوندۍ تیر کوي باید اولاد د خپل مور او پلار حقونه ادا کی او مور او پلار والدین د خپل اولاد حقونه ادا کی په دې طریقه باندې به ژوندۍ په خې طریقه باندې تیر شي سه د ډیره مننه محترم مولوی سید عمر ریډیو دغه غږ چې معاشره به انقلاب طرف ته بوزو هم داسې پیغامات ډیر زیات مفید دي کامل پیوشي معاشره اصلاح کیږي امید لرو چې دغه کور کې دغه کوم مشکل له دغه ضرور حل کیږي زموږ اوریدونکو به د محترم مولوی صاحب په خبرو باندې ضرور عمل کوي قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو یو خوندور ترانه او ورسته راځو تاسو پیغامات او جوابات تاسو ته خبرو تر پای مونږ سره اوسئ زه اعزاز او بخت بیدار لرم شهید یم زه اعزاز بخبیدار لرم شهید یم که کفارو شهید کړه یمل قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاس تو یو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري یوې زنانه د بیلې نه 1500 روپۍ را لګلې دي څه تحفه هم دوی را لګل د ډیره مننه یو ورور د الله حسین نصرامون را لګل دي ور سره ملګری د جمیل کارکونکو اوریدونکو ته هم سلام کوي دا غر لمن نه یو خور ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي د دې سره سره د اسمار نه یو خور سلامونه را لېږل دی وای چې د شرعي حاجت مې د دواره توکي او د نظم غوښتنه هم کړې ده نو د دغه خور په خوخه باندې راځي د خبرونه په دې برخه کې یو خوندور نظم او ورسته راځي او سو پیغامات به خبرو بیا به اختتامي کلمات د خبرونه وایو تر پای مونږ سره اوسئ قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاست و یو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري زموږ محترم رور محترم مرحبا صاحب سلامونه را لېږلي دي ټولو مشرانو د تحریک طالبان پاکستان دارور سلام کوي د تحریک طالبان پاکستان تمام استشهادي مجاهدینو ته هم سلام کوي او وایي چې پیدایان دې ضرور مشرانو ته دعا وکړي چې الله تعالی په صلاحیتونو کې برکت واچي او د پاکستان نظام خلاف جهاد ته ادامه ورکړي ان شاء الله ضرور به دغه چې کوم زمونږ استشهادیان رونه دي چې مونږ ویاړو زمونږ د سترګو یخواله ده دوی به ضرور دغه دعاګانې کوي تر څو زمونږ مشران په دې بریالي شي چې پاکستان خلاف جګړه په کامیابی سره مخ ته بوزي سلمان سواتیر ور کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه را لګلې دي محترم ولسی تاسو یو پیغام ویلو چې وی خور خپل لوټه غالبا خرڅ کړي وا او س روپۍ را لګلې د چاندي په مت کې نو دا سلمان سواتی سلطان سواتی ور وایي چې دغه خور ته تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی ولا په جنت کې صادر ورکړي نو ضرور به ان شاء الله دغه خور ته هم دعا کو چې دغه د ایمان مظاهره دوی کړي دا چې خپل لوبټې خرڅ کړي دا د عمر ریډیو سره خپل کومک کړي بالکل محترم شهزاد صاحب د غبلې خور چې هم کم پیغام را لېږلی دی چې زما یو شرعي حاجت دی د هغې لپاره دعا وکړئ نو الله تبارک تعالی دی دا غي چې څومره شری حاجتونه دي الله تعالی دی هغه د خپل د غیب او خزانونو پوره کی او دغه خور چې کوم د کومک زموږ سره کړی او د خپل لپټي واقعي چې په بیان کړی ده نو الله تبارک تعالی دی غي ته د جنت صادر ورواغوندي لکه سرنګ چې سلطان سواتی ور ورویل دي الله تبارک تعالی دې دغه لم اجر ورکي زموږ چې څومره اوریدونکي دي دغه څومره شری حاجتونه دي نو الله تبارک تعالی دې ټول شری حاجتونه پوره کړي او الله تبارک تعالی دې ته دغه صدقات او دغه خیراتونه او دغه چاندې په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او الله تبارک تعالی دې د دنیا او د آخرت اجر عظیم ورکړي د دین علاوه ابو هريره مهاجر رور کار کون کوریدونکو ته سلامونه را لګلې د نظم غوښتنه کړې عبد الله خان رور هم کار کون کوریدونکو ته سلامونه را لګلې د غره لمن نه یو خور چې کوم پیغام را لګلې او پاغي کې دوی ویلو چې دلته مشکلات دي نو د بارانه دعا ضرور وکړي نو دغه دعا به هم کوم محترم ولې چې د الله در الله تعالی د رحمت بارانو کې ترسو آبادی راشي او دغه د ګرمۍ شدت هم کم شي نو ضرور به دعا کوو ان شاء الله د باران بالکل محترم شهزاد صاحب ټول اوریدونکو ته دغه ویمه چې د الله تبارک تعالی نه د خپل ګناهونو بخشش غواړي معافي غواړي الله تبارک تعالی راضي کوي او روجي ونیسي او د هغې سره سره بیا سره صدقات د خپل وس مطابق ورکړي چې الله تبارک تعالی مهرباني وکړي او د خپل د رحم باران د رحمت بارانونه الله تبارک تعالی راووري ځکه چې ګرمي هم یقیني زیاته ده او ډیر مؤمنان مسلمانان سه انسانان سه چې لا شارفایان او نور زنده سر هم په تکلیف کې د ګرمۍ د وجنه او داسې چې نو دا زمونږ د ګناهونو د وجنه او خشک سالی چې کوم راځي دا د انسانانو د ګناهونو د وجنه راځي نو استغفار وای ان شاء الله الله تعالی به خامخا په موږ باندې د خپل رحم او د مهرباني باران وکړي سید ډیره مننه محترم مولوی صاحب چې په خبرونه کې مرا سره برخه واغسته څومره موریدونکو چې سلامونه را لګلې غو ته سلام جواب وایو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته قدرمن اوریدونکو په اخر کې دغه یو خبر بیا تاسو سره شریکو چې د تحریک طالبان پاکستان ایم اس جی ځواک اتلوال برید د باجوړ تحصیل سلارزی په سرحدي سیمو باندې دوام لري او دغه جزئیات لا نه دي خبره شوی محمد خراسانی دا کړی دا چې په بریدونو کې پاکستاني ځواکونو ته درنه مرګ جوب لاړه ولی هم د جګړې د ډګر څخه یو قومندان د نوم نه خودلو په شرط باندې مونږ ته دا خبره کړې و چې پاکستاني ځواکونو ته زیانونه اوختي دغه تمام بشپړه تفصيلات په سبانه ماخامنۍ خبرونه کې به ان شاء الله تاسو ته درکو سبا چون کې پنځ شنبه هم ده نو زموږ خبرونه حسب معمول فصل او اهل ذکر به هم تاسو ته خبرو چې تاسو مسائل پکې جوابېږي نو هم په دغه خبرو سره تاسو نه اجازه غواړو هم په دې ځای باندې زه فیصل شهزاد مولانا یسر سره ټول ټیم او سټوډیو انجنیرانو مونږ ته اجازه راکړي چې چرته یې خاد آباد بریال او سوکاله جون ولري که جون و په وکړه سبا ما خامنې خبرونه کې په اف ام 99.15 د خراسان نه یو ځل بیا غږیږو د خدای پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته